بسم الله الرحمن الرحيم باب بيع التمر بالتمر دا په صحیح بخاری کې کتاب البیوع دی په دې کې باب نمبر 74 حدیث نمبر 2170 د دې زینا د ربا او د سود مسائل دا ذکر کوي په دې ابوابو کې که ستا خیال راځي نو مخکې په ابتدایي ابوابو کې هم د ربا حواله سره یو درې څلور ابواب هغه ذکر کړیو خو په هغه ځای کې امام بخاری د جدا مقصد د پاره هغه ابواب راوړیو او هغه د بے برکتۍ اسباب ذکر کول چی په معاملاتو کی برکت دا په کومو اسبابو باندی ختمیږی نو یو یی د هغی نه ربا ذکر کړی وه په هغه ځای کی نور هم بعضی اسباب هغه بیان کړی وو دی ځای نه د سود هغه مسایل ذکر کړی کوم چی په احادیثو کی راغلی دی ښه نو دا یاد ساته په دې ابوابو کې کوم چې په دې ځای کې ذکر دي نو په دې کې د رب الفضل بیان کیږي رب الفضل دې ته رب الحدیث هم وایي ځکه چې دا ربا دا د حدیث نه ثابته ده ربا څنګه چې ورته موږ په عام طور باندې په خپله ژبه کې په پښتو کې دارنګې په اردو کې مو ته ربا معنا سود دی سود ربا لغت کې زیاتوالی ته وي قرآن هم په دې معنا باندې په دې لغوي معنا باندې استعمال کړی دی لکه همدغه د سود په آیتونو کې په درېمه پاره کې ته وګوره یمحق الله الربا نو د ړومبني ربا نه مراد هغه شرعي ربا ده کومه چې حرامه ده او ناروا ده او ورپسې لفظ ذکر کوي ويربي الصدقات او زیاتی مال د صدقې لاره نو يربي اوس دا لفظ دلته د يربي په لغوي معنا باندې استعمال کړي دي نو ربا په لغت کې زیاتوالی ته وایي او په اصطلاح کې د دې اسانه معنا دا ته دغه حدیث نه هم معلومول شي اگر چې په دغه حدیث کې لکه حدیث مانن بالکل ټیک دی اسنادي سبازي کمزوریان هغه پکې کې دي شي خو بهر حال چونکه ډیر معروف او مشهور دی نو د دې وجنه قابل عمل دی په کې اختلاف نشته څنګه چې حدیث کې راځي چې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې هغه نفع هغه ځان تراکاږي نو هغه ربا ده او د دې حدیثم یعنی په دې کې نفع چې دا نو د حدیث لکه بالکل په دې خپل ظاهر باندې داسې نه دی ځکه هر قرض چې د هغې نه تاته فائده ملاویږي نو هغه ربا نه ځکه مثلا ما ستا نه قرض واغسته او مثلا تا مالا یو لاک روپۍ راکړي لیکن تا او تا ما سره قرض حسنه وک اوس په بدله کې زه لګیږم زه تعالی د کله چې هغه پیسې واپس درکوم نو زه تاله د یو لاک په ځای باندې یو لاک پنځه زره روپۍ درکوم نو دا پنځه زره حالانکه دا خو ستا مال قرض راکړی او قرض حسنه و نو تا ته خو د 1 لاک په ځای زه اوس 1 لاک 5000 درکوم نو دی قرض خو هم لکه فایده غزان تراخ کله نو آیا دا بم ربای نه دا ربا نه ده د دې وجه نه د حدیث درسته معنا غدا ده چې هر هغه قرض چې هغه مشروطه نفع هغه راکاږي یعنی پای کې شرط تړل شوی دا غ نفع چې د یو طرف نه د قرض ورکون کې داغه نه دا شرط پکې تړل شوی چې مارور دا پیسې درکړي زه د لنیټه در کوم میاش او بل طرف ته چاله چې قرض ورکړي دی هغه په ځان بانی اضافي دیم پې کیدی چې ته به دې کې ماله اضافي راکې پنځه زره لس زره او هغه بل هم اومني ددې وجه نه عام طور باني فقها معنا کوي وهو القرض چې ربا دا هغه قرض دی وهو القرض المشروط فيه الاجل چې پای کې شرط کې خودي شي د نیټه چی ها دا پیسی والا او نیټه پکی منس کی کی دی چی میاش دو میاش تی شپګ میاش تی یو پکی نیټه هغه شرط کړی شی او دویم و زیادت مال علی المستقرض کم سړی چی هغه قرض اخلی او پاغه بانی زیات مال اغم پکی خودی شی دا لاک والا نېټه په کې منځ کې دوره شوه او شپږ مياشتې بعد به ته ماله دوره راکې مياشت بعد به ته ماله دې سره اضافي هغه دوره راکې او دا خو د ربا تعریف شو بیا دا یاد ساته ربا دا په دوه قسمه ده یو ته ربا القرض وی ربا القرض په دې کې قاف د ربا القرض ته ربا القرآن هم وي قرآن چې عام طور باندې ذکر کړي د کوم ربا په سوره بقره کې ذکر کړي دا په سوره آل عمران کې یا ایها الذین آمنو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا دې ته ربا القرآن وي دې او دا ربا القرض ده ربا القرض عربو به په دې طریقه باندې قرض کو دې ته ربا القرآن ځکه وایي چې یعنی قرآن داسې قسمه ربا ذکر کړې ده عربو کې یو سړي به بل له به قرض ورک دا غریبل جاهلیه هم ده چې د جاهلیت د زمانه ربا ده یو بل له به قرض ورک نو پای کې باندې ټکی خو دې شو میاش بعد به تمالا د دې لاکو پسې لزر غسیوارا کې چې میاشت نیټه به پوره شوه رابغې پیسې شته نه نشته خزه ټیک ده بس لس زره په نورې سیوا کا او تا ته مزید دومره ټایم شه نو دیتا په دې کې هغه په قرض باندې چې کم زیاتواله وي نو په عربو کې داسې قسم ربا هغه جاری ودی ته ربا القرآن وې ځکه قرآن دا ربا ذکر کړی دا هر چې ربا الفضل دی ربا الفضل دې ته ربا الحديث هم وايي. دلته چې دا کوم روايات دي په حديث کې نو دې دا ټول د د ربا الفضل حوالې سره دي. فضل اصل کې زياتوالي ته وايي. څنګه چې قرآن کې دا لفظ بار بار راځي فضل یعنی زیاتوالی مثلا د جنت باره کې هم لکه دا راځي نبی علیه السلام فرمایي چې جنت یو انسان ته د خپل عمل په بنیاد باندې نه ملاویږي اې د الله پیغمبره تاسو تم بالکل ماتم لیکن دا بس د الله فضل دی چې الله یې چاله ورکي نو دیتا په احادیثو کې دی ترې بل فضل هم وي او دی ترې بل حدیث هم وي به د رب الفضل سره هم په دې رب الفضل کې اصل کې دوه صورت دي دریم صورت چې دی لکه په رب الفضل کې چې کوم دویم صورت هغه جوړیږي نو هغه ربن نسیئه دی د دې خیر د مخ کې موږ وضاحت کوو مثلا رب الفضل دا دی ما سره ښه قجوره ده یو کیلو. عجوه قجوره ده یو کیلو عجوه ګرانه ده تا سره د عجوه نه علاوه کومې چې نورې قجورې دي مثلا مبروم دي یا نورې عامې قجورې دي هغه تا سره دوه کیلو دي اوس عجوه ګرانه ده د عجوه یو کیلو او دارنګې د دې عامو قجورو د دې دوه کیلو نو خو اوس زه او ته د دې خپل منځ کې تبادله کو خو چونکې د کجورو جنس یو دی یعنی دواړه کجوره ده خدا یو خ کجوره ده او دا بل کمزوري کجوره ده حالانکه د دې اجوی د خې کجوري مثلا داغي یو کیلو چې دی به تور مثال یو کیلو هغه په په په 50 روپے یو کیلو هغه په 100 روپے دی او دا نور عامه خجوره چې دا نو دا یو کیلو په 50 روپے ده اوس د عجوی یو کیلو هغه په سل دی او د عامې کجوري د دې یو کیلو هغه په 50 دی نو قیمت کې د دوانو فرق شته خو لیکن شیخ یو دی یعنی کجوره جنس یو دی نو اوس چې زو تکل د دې تبادله کو نو دا تبادله کدا موږ په دې طریقه باندې کو نو دا ناروا ده دا غي وجه دا ده چې یو طرف ته وزن یو کیلو دی او بل طرف ته وزن فضل اغه زیات دی اغه 2 کیلو دی نو دې وجې نه شریعت دا وایي چې جنس کله یو وي نو په دې کې به تاسو تبادله چې کله دا په یو بل باندې لکه تاسو اغستل خرڅول کوي نو په دې کې به تفاضل دا جایز نه ځکه دا ربا الفضل دی او په دې کې دا د زیاتوالي کې دا ربا ده ځکه بل ته چې یو کیلو سیوا ملاویږي هم شریعت دې ته ربا ویلي دي او دې ته ربا الفضل دی نو دا په دې طریقه باندې خ یو په دې کې ربا نسیئه ده ربا نسیئه هغه هم د دې سره متعلق ده لکه مثلا په دې احادیثو کې د شپک سيزونه دا راغلي دي اوس مثلا یو طرف ته ما سره یو بورې غنم دي لکه دا اوس یو د بل شي مثال دی یو طرف ته ما سره یو بورې هغه غنم دي قبل طرف ته تا سره لکه یو من ما سره غنم دي بل طرف ته په دې احادیثو کې وربشي راغلي دي نو بل طرف ته تا سره دوه من وربشي دي اوس یو سړی وی چیرا ماته د دې دوو منو وربشو په ځای باندې یو من غنم هغه ماته ملاو شي بس ټیک ده زما به پکارو چلیږي نو په حدیث کې اوس دی کې دا جنس د دوانو بدل دی یو طرف ته غنم دی بل طرف ته وربشي دی نو په حدیث کې دا وی چې د دې دوانو تبادله په خپل منځ کې جایز ده اگر چې یو طرف ته وزن یو من دی بل طرف ته وزن دوه منه دی نو تفاضل پکې شته منځ کې کمې زیاتې شته د وزن پوره یو من فرق دی حدیث کې دا وی چې د دې تاسو تبادله کولای شي دې کې دا تبادله جایز ده پاغه د کجورو په یو جنس کې خو تبادله جایز نه وه ځکه چې جنس یو وو دارنګه د غنمو غنمو لکه بعض اوقات زمیدار ته د د تخم د پاره خه غنم پکاري نو هغه بل ته وی چیرې مال د دې تخم دا غنم راکه دا یو من او زمانه د دې په بدله کې د 15 منه خوراکي غنم داواله ځکه هغه د تخم د پاره نه استعمالي ګنې یو طرف ته 15 منه لیکن هلته جنس یو دی په دې بل صورت کې چې جنس بدل دی نو شریعت دا وی چې خیر دی په دې کې دا تفاضل یعنی کمی زیاته دا جایز دی خو بل طرف ته په دې کې اوس نسیئه دا ناروا ده چې زه تا ته دا ویم چې هه دا یو من دا غنم والا او د دې په بدله کې به تماله دوه منه یا درې منه وربشي راکې خو لیکن سبا به راکې یا مثلا هفته بعد به راکی اوس پدی کې دا نسیئه رااله نسیئه یعنی پدی کې دا قرض او نیټه رااله نیټه پکې رااله نو دی تقریبا نسیئه وی چې پدی کې شریعت دا وی چې پدی کې نیټه دا ناروا ده تفاضل پکې جایز دی خو چې لاس په لاس کې خه چې کله جنس یو وي نو پای کې به دوه شرطونه لاګو کیږي یو دا چې د دې په دې کې تفاضلم جایز نه دی یعنی وزن به داغي یو برابر وي یو طرف ته ک عمده قجوره ده بل طرف ته ردی قجوره ده خو وزن به یو وي وزن کې به فرق نه او بل طرف ته پدې کې لاس په لاسوالي نقد سودا دا بکی په صورت دیګر کدا نو نو بیا به ناروای په دې کې به ربا هغه لازمیږي لیکن بل طرف ته شریعت استاد د دې حلم ویلې دی اوس یو سړی دی مثلا هغه وای چې یاره زه د دې دا یو کیلو عجوه کجوري دا ورکم او زه په دې باندې 2 کیلو کجوري هغه واخلم نو لار به سي نو شریعت تا ته دا غي لار خودلې ده په حدیث کې دا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا یو کیلو کجوري دا ته خرڅه کا مثلا سل روپی ریټ یې دی دا ته خرڅ کا د دې نه سل روپی ته حاصل که په دغه سلو باندې دا دوه کیلو کجوري واله کنه د دې نه ته چا منې کړي یعنی شریعت اوس په اوس دا حیله نه ده کو لیکن پدی کی شریعت لکه دا تا ته په دغه صورت کي منع کړې ده چي په دې کي ربا راځي ليکن بل طرف ته تا ته لاره ښودلې ده چي په دې طريقه باندي ته دا سودا دا واله مثلا تا ته يو من غنم په کار دي د تخم د پاره نو چي کوم هغه پنځه منه غنم دي چي کوم د خوراک د پاره دي هغه خرڅ کا دا غينه چي تا ته کومي پيسې حاصلې شوي په هغې باندي دا يو من غنم د تخم د پاره دا والا در اصل په دې کې علت څه دی په دې چې دا جنس یو وی او په دې کې اصل کې شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې هغه وی وی اسلام لکه هر طرف ته د عام خلکو او د خلکو چې کوم د اخلاق دي نو د دې د اصلاح کوشش کوي د اسلام تعلیمات په معاشره کې بعضی خلک هغه داسې دي مثلا اوس چې دا کم دا وړې راګان دي یا چې دا کم د معاشري الیټ کلاس ځان ته وي او مالداران او غټان چې کم دي نو هغوی سره د څیزونو د هغې کمې نه او هغوی دا غواړي چې همیشه د پاره هغه خپل ټاټ باټ هغه برقرار وساتي اګر چې په دې زمانه کې خو چونکې د نقدو او د دې څیزونو خو لکه دا خو د پخوا نه دا شی را روان دی پخوا لکه دا پیسې او دا څیزونه عام طور باندې به خلکو د اشیا او د تبادلې کولې نو چې کوم غټان خلک به نو هغه سره به مثلا د غنمو د کجورو او د دې خوراک د سيزونو د دې بو سره ډيري لګیدلیو بل طرف ته د عام سیز استعمالول دا بدی د خپل شان خلاف غنه نو مثلا یو بل سړی سره به یو خو کوالټي والا یو شی پروتو اوس دی سردار او دی وډیره او دی خان نواب د بدا ویل چې را زه اوس ما سره د غنمو دا ګودامونه یا دا دومره سټاک دی را سره ا لکه دا لسمنه غنم دا والا او مال د دې په زیبانی پنځه منه غنم چې کم هغه د اعلی کوالټي والا دی هغه راکا نو لس به ورکړل او بل طرف ته پنځه من غنم دا به واغستل نو شاه صاحب په حجت الله البالغه کې وایي چې اسلام دا چې کوم دا رئیسانه او دا چې کوم د سې د تکبرانه او د مالداري دا ژوند دی لکه دا نه دا کوي انسان ته دا وایي چې ته قناعت زده کا ته قناعت زده کا او دا سيزونه دا په انسان کې هغه تکبر او لوی دا پیدا کې دا شاه صاحب لکه داغي یو وجه ذکر کوي په حجت الله البالغه کې نو په دې ځای کې دیتا رب الفضل وی او په دې کې چې کم هغه دویم سیز هغه لازمیږي نو هغه ربن نسیئه ده خاربن نسیئه ده خا بل دا دا دا خاصنګ چې منګه دا ویلې په قران کې دغه ترې بل رب القرض وای ځکه پای کې په قرض باندې چې کم زیاتواله هغه ته ملاویږي هغه ترې بل قرض وای او په حدیث کې دلته د شپک سيزونه دا راغلي دي نو که یو سړی په دې کې خا د دې سيزونو تبادله کوي په خپل منځ کې لکه یو طرف ته یو شی په کم مقدار کې ورکي بل طرف ته تر ډیر مقدار کې ملاويږي نو چې د دې تبادله کې د تر بل فضل او ضمنن په دې کې غریبا نسی امراضی کې چرته په دې کې نیټه اغګ دی خ په حدیث کې بیا په دې کې دا چې کوم شپږ سيزونه دا راغلي دي نو په دې کې حدیث کې دو شرطونه دای لګولې دي یو دا چې دا سوا ام بسوا ان بی کله سوا ام بسوا ان دا لفظ راځي او کله په دې کې مثلم بمثلن دا الفاظ راځي یعنی مطلب دا چې پدی کی دا بد یو بل سره په وزن کې برابرۍ او یدن بیدن د دې معنی دا چې دا به لاس په لاس وي دلته حدیث کې لفظ د ها و هام راغلی دی یعنی لاس په لاس او کله په دې کې لفظ د یدن به یدن هم راځي چې دا به لاس په لاس وي یعنی نقد په دې کې دا به ضروری وي کپ مقدار کې فرق وو تفاضل وو او جنس یو نو رب الفضل به لازم راځي او کنا پدې کې نیټه وا نو په نیټه کې بیا ربا نسیئه هغه پکې لازم هغه راځي خ دا سو یو بنیادی خبرې نورم لکه د دې حواله سره دا زده کا چې رب القرض دا ولی حرام دی کوم چې قران ذکر کړی دی دا غي د حرمت وجه غدا دا چې په شریعت کې د پیسو په بنیاد باندې براه راس پیسې ګټل څنګه چې بلکې د عربو وکول نو شریعت د دې حوصله افزایی غنه کوي او ددې ترغیب هغه نه ورکوي، شریعت غواړي دا چې ته د پیسو په بنیاد نورې پیسې جوړې کا خو پکار دا ده چې په مینځ کې څه عمل هغه پکې خامخا شامل وي مثلا کاروبار وي، تجارت وي یو سړی اخستل خرڅول کوي نو چې کم از کم لکه عمل پکې منځ کې شامل وي ځکه بغیر د عمل نه چې یو سړی صرف د پیسو په بنیاد باندې پیسې ګټي نو د دینه دوه غټي خرابیانی هغه لازمیږي دي یو دا فقها دا ذکر کوي دا رنګ شاه ولی الله هم ذکر کوي یو دا چې په دې سره چې کم خلک لکه هغه بل قرض ورکي او د پیسو په بنیاد باندې پیسې ګټي لکه بانکونه شو دا رنګ د دین علاوه یا په خو يهودو بدا کول یا اوسم لکه بعض خلک هغه سود خواروي نو په دې طریقه باندې چې یو سړی صرف د پیسو په بنیاد باندې پیسې ګټي او منځ کې پکې څه عمل نشته کاروبار نشته تجارت نشته نو په دې طریقې باندې دولت دا یوازي په یو څو لاسونو کې هغه راټولیږي او قران سوره حشر کې وایي چې دا اسلام دا نه غواړي چې کایلا یکولا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم چه دا مال د دې خلکو منځ کې په دې تجارت په دې طریقه باندې اوړي راوړي چه دا مال دا د دې مالدارانو منځ کې او دا دولت صرف د مالدارانو په لاسونو کې اوړي راوړي نه دویمه خرابي چې هغه د دې لومبنې خرابۍ سره تړلې ده او هغه دا چې کله دولت او دا مال دا یو څو لاسونو کې راغون شي نو دا غي به لازمه نتیجه هغه دا ده چې بیروزګاری هغه خوريږي او ځکه چې صرف مال د باج خلکو لاس ته راغونډيږي او د عام خلکو هغه سره غ تجارت او هغه پیسې د غي لاس ته نه راځي نو دا په ملک کې بیروزګاری سی واقعي او په ملک کې غربت زیاتیږي او چې کله مر کې غربت او داسې زونه دا زیات شي او ټول خلک لکه هغه په دې تجارتونو کې او په دې سيزونو کې ملوث نه نو په ملک کې دا بدامنۍ ته لار کولاوي په دې احادیثو کې چې کوم لکه د دې سيزونو منځ کې دا تبادله ده رب الفضل نو د دې وجه هغه هم ذکر هم کړه چې کم چې د د معاشري هغه مالدار طبقه نو هغه خپل معیار هغه برقرار ساتل غواړي نو د دې وجه نه شریعت هغه منکړه خو اوس پدې کې یو اهم چې کوم بحث ته هغه ته منګ راځو نو ما څنګه دا وویلی چې په دې کې دواړه به په په وزن کې او په دې سيزونو کې به برابر وي او بل دا د دې لپاره لاس په لاسواله نغد کېدل دام ضروری دي یعنی نه پکې زیاتې جایز ده او نه پکې نیټه هغه جایز ده خا مثلا یو سړی کجوري د کجورو سره تبادله کوي نو په دې کې به دا دوانه شرطونه د دې خیال ساتل هغه ضروری وي یو دا چې دوانو طرفونو ته به مساوات وي برابرۍ به چې یو طرف تم یو من دی بل طرف تم یو من دی یو طرف تم یو کیلو دی بل طرف تم یو کیلو دی او دارنګ دواړه چې دا نغد وی لاس په لاس باندې وی خا کپدی کی مثلا تفاضل کمی زیاتې پکیو نو دین ر بل فضل اغه لازمیږي او دا ناروا ده او ک پدې کې نیټه مقرره شو نو دا به به ربن نسیئه دا به ناروا دا غي د وجه نه بدا ناروا کیږي او که دواړه طرفونه پای کې نیټه وا چې ها زه به تعالی یو کیلو کجوري هغه در کومه او بل طرف ته تبه مال یو کیلو کجوري هغه راکې نو حالانکه یو کیلو کجوري او بل طرف ته او دواړه نیټه شوي او ما او تا منځ کې لکه تبادله وکړه یو بل سره لکه لین دین او که معامله مې یو سر یو بل سره وکړه نو دیګ دا خو په طریق اولا سره ناروا ده ځکه وجه دا ده چې دا بیع الکالی بالکالی ده یعنی په دې کې دواړو طرفونو ته نیټه ده نو په هغه صورت کې خدا دواړه ناروا ده خ کتبادله د غیر جنس سره وي دا خو په یو جنس کې کتبادله د غیر جنس سره وي مثلا یو خوا کجوري دي بل خوا غنم دي نو په دې کې کمی او زیاتې هغه جایز دی اوس د کجورو به یو نرخي د غنمو به بل نرخي مثلا یو طرف ته به کجوري وي هغه به لس کیلو وي بل طرف ته به غنم یو من وي نو د لسو کیلو کجورو به بل طرف ته د یو من غنمو د هغې برابر وي نو په دې کې کمی او زیاتې دا جایز دی خو لیکن یو سړی که د دې تبادله کوي نو په دې کې دا تفاضل دا جایز دی ځکه یو طرف ته 10 کیلو دی بل طرف ته 50 کیلو دی دې کې دا تفاضل دا جایز دی خو په دې کې با نیټه به پکې جایز نه نيټه به پکي جايز ني چه هه دا لس کيلو کجوري دا اوس والا او ما له به سبا ته پچاس کيلو غنم هغه راکي يا هفته بعد به راله پچاس کيلو غنم هغه به راله راکي په دې ځای کې دا یو خبره د آیات ساته مثلا یو سړی بل غنم ورکی نو په دې شپږو سيزونو کې د مسلمانانو په دې اجماع ده چې په دې کې قرض هغه جایز دی مثلا ما تعالی یو من لس من غنم تا تعالی ما قرض درکړل احسانا او زه تا ته دا وایم چې زستا په پټی کې کله وشو نو ته به مالا دا لس من غنم دا راکې رااله دا قرض دی دا جایز دی اصل کې په احادیثو کې دلته چې دا من راغلی چې ته داغي په خپل منځ کې اغستل خرڅولو کې دا والا دا مې در باندې در خرڅ کړل او ته به مال لکه دومره دا راکینو چې کله د دې منځ کې خرید او فروخت وي قرض نه خرید او فروخت وي بیع وي نو په هغه صورت کې به بیا غنیټه و غیره هغه به ناروا وي خا یو خبره په دې کې چې کوم ډیره اهمه خبره ده په ربل فضل او په ربل نسیه کې هغه دا ده چې آیا دا ربا په دې حدیث کې چې دا کم شپږ سیزونه دا ذکر شوي دي نو صرف په دې شپږو سیزونو کې به دا ربا دا لازمیږي او کنا دا حکم دا نور سیزونو ته هم لکه د دې علت دا متعدی شوی دی یعنی مطلب قیاس موږ به د نور اشیاء او قیاس په دې باندې کولې شو نو د اهل ظواهر او د غیر مقلدینو خبر هغه هو اسانه ده هغه وی چې ربا یوازې هم په دې شپږو سيزونو کې جاری کیږي بس هم په دې شپږو سيزونو کې دا خبره منحصره ده د دې شپږو سيزونو نه علاوه چې څومره سيزونه دي نو پای کې ربا هغه نه لازمیږي دا یو وجه غي وداوي چې نبی له صلوات و سلام راغلی د شریعت د بیان د پاره د شریعت د بیان د پاره راغلی وو اوس چې صرف دا شپږ سیزونه دای ذکر کړی دي او نور نه دي ذکر کړی نو حالانکه نور سیزونه هغه ویلې شو چې یاره بس هر یو شي کی خو چې نه دی ویلی نو دی وجه نه منګه ځان تسله ګرانو بس صرف په دې شپږو سیزونو کې ربا جاری کیږي او د دې شپږو سیزونو نه علاوه په نورو سیزونو کې کمې زیاتې وغیرہ قرض وغیرہ دا هر سبب کې جایز وي ای خو ځان ته خبره هغه اسانه کړی دا لیکن بل طرف ته که غیر مقلدین هغه ته دا وګوري نو اوس مثلا په دې زمانه کې چې کوم دا د کاغذ کرنسی ده حالانکه دا د نبی له صلوات والسلام وخت کې نو د پیغمبر په وخت کې یا سره زرو یا سپین زرو د سرو زرو د ای دینارونه جوړو او د سپینو زرو د غي به دراهم جوړو نو حالانکه نن کته دی ته وګوري نو ډالر دارنګ نقد روپو لا پاکستانی پیسو لا نو دیته هغه حکم اومغه د سرو زرو او د سپینو زرو ور کړی دی نو دلته به ولې قیاس کوي نو یره دلته عرف ته پخوا عرف داو معاشري سرو زرو او سپینو زرو لا د پیسو حیثیت ورکړو اوس عرف دا دی چې د دې کاغذ دی لوټونو لا یا چې دا کم دا سکی دي د پینزو او د لسو یا په نورو ملکونو کې دا سکی شته اوس خلکو دیتا د پیسې حیثیت ورکړي د نو دلته بیا قیاس کوي او بل طرف ته دا وی چی نه بس صرف په دی شپږو څیزونو کی به بس دا ربا دا جاری کیږی او د دی شپږو څیزونو نه علاوه هغه به نه اصل کی د دی یو فرق به لکه مخ کی رام شی چی هغه د غیر مقلدینو دارنګ کم چی د احناف یو قول دی خصوصاً بیا په دې اوسني دور کې پای کې د امام سرخسی رحمه الله قول به موږ ذکر کو مثلا دا تپوس اکثره ډیر کیږي کم خلک چې هغه د دې چاینا کاروبار کوي نو دلته چې کم صرافان دي نو هغه صرافانو لا هغوی دلته نغدي پیسې ورکړي اوس اکسچینج خو جایز دی مثلا دلته د ورکړي 50 لاک روپۍ نغدي ورکړي صراف لا نو بل طرف ته داغي په بدله کې تا ته 1 لاک ین هغه ملاو شي نو صرافي دا خو جایز ده چې یو طرف ته 1 لاک روپۍ دي 1 لاک ین دي او بل طرف ته 50 لکه پاکستاني روپۍ دي نو منځ کې خو یعنی کمی بیشی ډیر دی ځکه یو طرف ته یو لاک دی او بل طرف ته پچاس لاک دی نو غیر مقلدین وی چې دا معامله له جایز ده او چې دا بس بالکل لاس په لاس وي په دې کې اوس که مثلا نیټه کوي په ایکسچینج کی نو په دې کې به نیټه هغه ناروا وي په دې کې د ګینټي چې کوم نیټه دا غم پکې ناروا ده منګه په دې کې د امام سرخسی قول مشته دارنګ د نورو بعضی فقها او قول مشته دي او خصوصا په دې وخت کې چونکه د خلکو دې ته ضرورت ډیر دی نو عام طور باندې دا مفتیان خو د دې همدغسې فتوا ورکوي چې په دې کې نیټه د یوې ورځې هغه ناروا ده خو لیکن چونکې د خلکو هغه کاروبار اوس داسې دی نو په دې کې عام طور باندې د خلکو هغه مصالح ته مصلحت ته قتل کیږي نو دلته ته صراف لا 50 لک روپۍ ورکا بل طرف ته صراف بتاله هفته بعد په چاینا کې ځکه ته ځان سره پیسې خو نه شې وړی، سراب به تاله په چاینا کې یو هفته بعد د هغې یو لاک ین هغه دري نن به سره ډیټ مقرر کړي او یو هفته بعد به د هغه نه په هغه ځای کې ته یو لاک ین هغه والې. په دې کې امام سرخسی هغه ولې دا خبره کوي هغه دا وایي چې په شریعت کې چې کوم سره او سپین دي نو ټیک تاغې تم د پیسو حیثیت حاصل دی اوس چې عرف دې کاغذ کرنسۍ ته یا چې نوره کومه کرنسي ده چې ملک هغې له د پیسو حیثیت ورکړ لکه په دې زمانه کې د کاغذ کرنسي ده حکومتونه به دې له اعتبار ورکوي او سره او سپین هغه هو نشته به دغه چلیږي نو امام سرخسي هغه داوي چې په دواړو د پيسو په حيثيت کې فرق دی هر چې هغه پيسې دي کوم چې سره او سپين دي کوم چې په حديث کې ذکر دي نو هغه پیدایشي تور باندې پیسې دي یعنی هغه الله پیدا کړي پیسې دي د پیسو په تور باندې همیشه د پاره ابتدا نه هر چې دا پیسې دي دا د کاغذ والا دا ثمن عرفي دي یعنی دی له صرف معاشري د پیسې حیثیت ورکړي دي نن کو حکومت اعلانو کی چې دا چې کوم دا دغه دی د کاغذ دا کرنسی د بدل لوټونه ختم او اوس په دې نه بعد د کاغذ په ځای باندې منګ به د چمړي پیسې لکه هغه بچلو نو چې حکومت هغه له د د پیسې حیثیت ورکې نو د کاغذ دا کرنسی به ختم چې ځکه دی له عرف دغه ور کړی دی یعنی د خلکو تعامل او دارنګي د حکومت هغه له حیثیت اوس که حکومت دا اعلان وکړي چې سره او سپین به دغه د دې حیثیت ختم شنو که هغه ختمول هم غواړي هغه نشي ختمولی د هغې وجه دا ده چې هغه پیدایشي طور باندې هغې له الله د پیسو حیثیت ورکړی دی نو که دا ټوله دنیا را یوزیم شي هغې له حیثیت نشي ختمولی بل طرف ته چې کوم دا د کاغذ لوټونه دي او دا سيزونه دي نو د دې لا حیثیت ختمې دي شي نو دی وجنا امام سرخسی وی دارنګ نور فقها وی چې د دی وجنا د دوانو پیسو په حیثیت کې فرق دی نو دی وجنا که یو معاملې کې هغه داسې وشي چې یو طرف ته مثلا اوس د کاغذ دا کرنسی دا چې دې ته د عرف حیثیت حاصل دی که یو سړی د دې په خپل منځ کې تبادله کوي نو د دې حکم به هغه حکم نه کوم چې د سرو او د سپینو دی د دې وجه نه د دې په منځ کې که یو سړی ادهار کوي نسیه کوي نو ورځ دو ورځې هفته میاش لکه دا به پای کې جایز وي او د خلکو په دې زمانه کې دې ته ضرورت هم شته دی دا به ان شاء الله تعالی مخکی یو باب کی بیا هم ذکر کو خو غیر مقلدین بیا په دی ځای کی یو طرف ته قیاس نه منی او دلته بیا د عرف په بنیاد باندې هم قیاسونه کوي خنو اغي دا وی چې په دې شپږو سيزونو کې به صرف په دې کې به ربا جاری کیږي او په اوو سيزونو پای کې په ووم سیس کې پای کې ربا نشتا خا کم چې فقهاء مجتهدین دي څلور واڼه ائمه اربعه هغه دا وایي چې دا احادیث چې کوم دلته ذکر دي د حدیث په دي کتابونو کې د رب الفضل حواله سره دا ټول احادیث معلل دي معلل سمانا یعنی په دې کې شریعت صرف دا شپږ سيزونه ذکر کړی دي خو لیکن د دې نه به مونږ د علت استنباط وکړو ټیک ته په هغه علت کې بیا د فقهاو اختلاف دی چې علت په دې کې څه دی خو په دې باندې د ائمه اربعو اتفاق دی چې دا احادیث معلل دي معلل یعنی باقاعده په دې کې هغه علت هغې ته اشاره ده. دا شپږ څیزونه صرف بطور مثال ذکر شوي دي او نور باقي مانده کوم نور څیزونه چې هغه په حدیث کې نه دي ذکر نو هغې ته به دا حکم دا شامل وي. هغې ته به دا حکم دا شامل وي او په دې باندې د ائمه اربعو اتفاق دی. بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانه په دې کي ښه او بیا په دې باندې هم اتفاق دی چې په حدیث کي شپږ څیزونه ذکر دي نو کوم چې دا دوه څیزونه دي ذهب او فضه سره زر او سپین زر د دې علت هغه به یو وي ځکه چې سره زر او سپین زر دا جدا شی دی او چې کوم دا سلور شیان دي کوم چې عام طور باندې د خوراک سره تعلق ساتي مثلا کجوري دي غنم دي اوربشي دي مالګه ده نو د دې سلورو شیانو د دې با یو علت وي او د سرو زرو او د سپینو زرو دا غي با جدا علت وي امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې پدې کې په دې شپږو سيزونو کې یعنی په دې باندې دا ټول فقها کم از کم لکه دی دوه علتونه ځکه په دې کې دی دوه سيزونو یو علت ته او په دې سلور سيزونو بل نو دی وجناغي دوه دوه علت دا وای امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې په دې کې بری بل فضل کله لازمیږي په دې باندې خو د ټولو بیا اتفاق دی چې جنس هغه یو وي جنس هغه یو وي نو امام ابو حنیفه هغه ور سره دا وی چې په دې کې علت چې من کم تروزی نو هغه د دې وزن دی چې دا سيزونه دا تلل کیږي نو تلل خو خو په هغه زمانه کې تلل به د کومو سيزونو کېدل تلل به د سرو زرو او د سپینو زرو کېدل نو د سرو زرو او د سپینو زرو نه امام ابو حنیفه رحمه الله وزن راواغسته چې په دې کې وزن ته اشاره ده دی وجنه د امام ابو حنیفه په نسبانه هر هغه شی چې هغه تلل کېږي هغه تلل کېږي نو که جنس یو که جنس یو لکه اوس مثلا په دې زمانه کې سیوان چې دی لکه دا تلل کیږي سیو تلل کیږي نو که جنس یو مثلا یو طرف ته د 15 کیلو د سیوانو د خ سیوانو کابلی سیوان دی بل طرف ته دو دړې سیوان دی هغه کمزوري دي نو چونکه دا په وزن باندې خرسيږي نو چې جنس یو نو په دې کې به دا دواړه شرایط دا به ضروری وي یو دا چې تفاضل به پکې نه کمې زیاتې به پکې نه د دې وجه نه یو دړې سیوان او تقریبا دوه دړې سیوان د دې بخپل منځ کې تبادله هغه ناروا وي ځکه چې په کم سیس کې وزن هغه راځي نو هغه تبا لکه دا حکم دا متعدی کیږي او د دې نورو سیزونو نه په هغه زمانہ کې لکه دا کجوري وي دارنګي دا نور چې کوم شیانو د دې کې با دا با پشکرو باندې او د دې لپاره به یو پیمانه وا مثلا د دې لپاره به خپل لوخو په هغه لوخو باندې بلکې دا تلل کېدل نو دی وجنه دویم شرط هغه دا ذکر کړی دی چې هر هغه شی چې هغه تلل کېږي او یا هغه پیمانه کېږي پیمانه کېږي نو پای کې با هغه سيزونو ته به دا حکم دا شامل وي نو پای کې به دا دواړه شرطونه دا یو دا که جنس یو نو تفاضل به پکې ناروا وي که جنس یو نو مطلب چې برابر سرابر وي ال به جایز وي او کنه پای کې منس کې تفاضل او کمی زیاتې نو بیا به ناروای بیا پکې سود لازمی کی امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانی هغه وی چې جنس مع القدر د دې د پاره د دې وزن او د کیل د پاره به یو لفظ استعمالیږي قدر قدر یعنی چې وزن او پیمانه امام مالک رحمه الله هغه دا وی چې په دې شپږو سيزونو کې قوت او ادخار ته اشاره ده یعنی ار هغه شی چې هغه د خوراک سيزوي او دویم دا چې هغه خزانه کیږي د دې وجې نه هغه دا وایي چې کوم څیز هغه د د خوراک د دغه نه وي او هغه خزانه کیږي نو پای کې به لکه دا حکم باغ ټولو شیانو ته هغه به شامل وي امام شافعي رحمه الله وی چې کوم څیز کې یو په دې کې علت چې دی نو هغه د دې ثمن دی چې مطلب دې ته د پیسو حیثیت حاصل وي او دویم دا چې هغه د د طعم د قبیلې نه چې هغه خوراک هغه دا کیږي نو هغه دغه دوا علتونه هغه د دې د شپږو سيزونو نه دار وباسي نو په دې احادیثو کې یعنی دلته په رب الفضل کې دا یو سو بنیادی خبرې وي د تمهید په تور باندې دا باب به وایو باب بیع التمر بالتمر خرڅول د کجورو په بدله د کجورو کې حدثنا ابو الولید حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن اوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربن غنم په بدله د غنمو کې ربن دا به سود وي دا به سود وي خ الا ها وها مگر سود بني کلاس پلاس وي یعنی مثلا که یو طرف ته زه تعالی یو من غنم در کوم او بل طرف ته دا یو من غنم تا باندې ما در خرڅ کړل بل طرف ته اوس ته مالا یو من غنم راکې چې تا نه ما یو من غنم واغستل او سبا به ته مالا یو من غنم ته دوباره بیا راکې دا خرڅ ته خرید او فروخت چې څه ته وایي نو یاد ساته نو که په دې کې که دا جنس یوم دی هم په دې کې ربا لازمیږي په کوم صورت کې به ربا نه لازمیږي الا ها وها مگر کلاس په لاس په دې حدیث کې صرف هغه یو شرط ذکر دی چې هغه لاس په لاس دی بل شرط چې کوم دی چې هغه د دې دوانو برابروالی دی هغه په په دې نور روایتو کې راځي سوا ام به سوا ان یا مثلم به مثلن چې هغه به بالکل په وزن کې دی یو بل سره برابر وي البر بالبر ربن غنم په بدله د غنمو کې او په دې کې چې کم قرض دی مثلا ما تعالی یو من غنم درکړل دا واله زه قرض په طور بانی او کله چې تا سره وشو خیر به به مال راکې نو قرض دا احسان دی دا جایز دی الا ها وها مگر کلاس پلاسی وشعیر بشعیر ربن او وربشي په بدله د وربشو کې ربن دا سو خو عام طور باندې څوک په لکه چې اوس یو قسم وي او بالکل یو کوالټي وي نو دای خو څوک لکه د د یو وزن دغه تبادله نه کوي عام طور باندې دا په هغه ځای کې لکه ربا لازمیږي چې یو طرف ته خوي او بل طرف ته کوالټي هغه کمزوري وي او وربشي په بدله د وربشو کې ربن دا سود دی الا ها وها مگر کلاس پلاس باندې مراد تینا غنم دی دارنګ نور غلو تم شامل دی حدثنا اسماعیل حدثني مالک عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن المزابنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د بیع مزابنه نه مزابنه ستوي په خپل په دې حدیث کې تشریح راغلی دا مزابنه دی توي چې بیع الثمر بالتمر خا مزابنه دی ته وی چې په کجوره کې چې د کجوري په ونه کې چې کوم کجوره لګیدلې ده نو هغه تازه کجوره ده او بل طرف ته یو کجوره غلاندې په ځمکه پرته ده چې هغه را ما تکړې شوې ده یو سړی لګیږي اوس داغه دا چې کومه تیاره کجوره ده دا داغه هغه په کار ده خو لیکن کومه چې بزمکه پرته ده هغه د بل چا ده او داغه وزن معلوم دی چیرې دا مثلا یو من دی یا دو من دی اوس چې د چا هغه ونه ده هغه دا وی چې روره ته بس دغه د په ونه باندې چې کمی کجوري لګیدلې دي هغه ستا شوي او دا چې په ځمکه باندې کمی کجوري تا را ماتې کړي دي بد دا مال راکا نو اوس چونکې جنس یو دی نو د دې منه زکه ده اوس کې دی چې په کجوره باندې هغه کمی د کجوري په ونه چې کومه کجوره لګیدلې ده کې دی شي اوس دا لاندې چې کومې پرتی دي دا یو من کجوري دي کې دې شي هغه د په ونه کې چې کومې دي هغه دوه من وخیږي نو په دې کې منځ کې هغه د وزن فرق راغی نو دا دی وجنه ناروا ده دارنګي اوس لاندې وسکه پرته ده او بل طرف ته د د انګورو په ډکی کې انګور لګي ځکه د انګورو نه جوړیږي یو سړی وی چیرې بزبه دا تیارې چې کمی اوس کې دي دا بزوالم او بل طرف ته په دیونه چې کمی د انګور لګیدلی دی به دغه تواله اوس په دې کې د زیاتوالی امکان هم شته کې دې شي هغه د یو من نسیواو کې چې هغه د دونی والا او دا امکان هم پکې شته کې دې شي هغه د یو من نم کمی نو منځ کې پکې هغه کمی زیاتې راغې والمزابنه تو بيع مزابنه غدا د چې بيع الثمري خرڅول پاغونه لګیدلی تازه کجوري دینه مراد ده خرڅول په ونه لګیدلی هغه تازه کجوري به تمري دا غراشو کیدلو کجورو په بدله کې کیلن کیلا په وزن سره یا په پیمانه سره چې یو سړی دا وکي چیرې دا لاندې دا د دې وزن خو معلوم دی د دې پیمانه خو معلومه ده دا یو من دی یا دوه من دی او بل طرف ته د کجوري په ډکی کې چې کم کجوري لګېدلې دي یا چې کم انګور لګېدلې دي دا غي څه پته لګي ځکه دا یو معلوم دی او هغه بل نامعلوم دی نو په دې کې کمی هم کیدی شي او په دې کې زیاتې هم کیدی شي نو دی وجنه چونکه جنس یو دی نو پای کې لکه به مساوات ضروری دی یو شانواله هغه ضروری دی حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی د مزابنینا مزابنه څه شی دی ان یبیع الثمر بکیل چې یو سړی خرڅ کی الثمر هغه کجوره چې کوم په ونه لګیدلې ده بکیلن لاندې چې کوم هغه ماته کجوره ده بکیلن په هغه پیمانه سره په هغه وزن سره خرڅ کی نو اوس دا لاندې چې کومه را شوکېدلې ده د دې وزن خو معلوم دی خو په په ډکی کې خو پته نه لګي او یو سړی دا وی چې ربط ما تا باندې دا د ونی کجوري دا خرڅ کړي بکیلن په دې لاندې چې دا کمی ماتې کجوري دي د دې په وزن سره ان زاده کچرتا په په باغ کې یا په دغه ډکی کې که دغه کجوري دغه زیات شوي مطلب که دغه ونه کې دا کجوري دا زیات اوختی نو فلی دا به زما د پاره یعنی بس داغه به زما دی و ان نقصا او کچرته په ډکی باندې دغه کجوري دغه کمی اوختی او دلته ما تا نه ډېری اغستی نو فعلیا نو داغي ذمہواری په ما ده یعنی به بدله داغي هغه کمی هغه ز پورا کومه نو کدا شرط لکه دا پکې اوم نه لګی چې دا ان زاده فلیا و ان نقص فعلیا نو هم د آیات ساته هم ناروا ده دای وجه دا ده چې په کجوره باندې هغه د چې کوم ونی باندې چې کومې کجوري لګېدلې دای وزن معلوم نه دی کدا شرط په کې ذکر کی او که ذکر نه کی هم لکه من راغلی دا ځکه یو طرف ته هغه معلوم وزن دی چې کم را شکېدلی دي او بل طرف ته کم چې د کجوري په ونه کې لګېدلی دی یو پته نه لګي او نه د غانګورو پته لګي یو بل لفظ به هم راشي هغه ته محاقله وي محاقله چې مثلا یو سړی غنم هغې ریبلي دي د هغې وزن معلوم دی او بل طرف ته په پټي کې چې کوم ولاړ غنم دي په ډکی کې او یو سړی داسې وکي چې هم مال بد تیار غنم راکا او بس زما دا چې څومره وشو بدانو دیتا په حدیث کې د محاقلې نه هم من راغلی دا ځکه شی یو دی ځکه یو طرف ته غنم ریبلې شي وی دی هغه وزن معلوم دی او بل طرف ته په پډکی کی ولاړ غنم تیار ولاړ وی او بس دغه ستا شو ما سره به دی تبادله وکړه زه به دنه دا والم او ته زما نه دغه واله ځکه وجه دا ده چی په هغه غنم کی د هیڅ پته نه لګی کیدای شی بیګاله پی ګلی وشی او د سره سړی ته یو دانه هم د سره ملاو نشی او دا هم ممکن ده چی دا دلته چی کوم ریبلی شوی غنم دی دا لس منه دی او هغه په پډی کی هغه شل منه وخیجی دا هم ممکن ده. خ باب بيع الشعير بالشعير خرڅول د د وربشو په بدله د وربشو کې نو پدې کې چې جنس یو وي نو مساوات پکې ضروری دی چې برابر سرابر وي او دویم دا چې نقد نقد به دا ضروری وي که پدې کې یو سړی نیټه ورکې نو هغه نیټه د وجن د ربن نسیه و پکې لازمی کی حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس اخبره انه التمس صرفا دا روایت مخکی تیر شوی هم مالک ابن اوس اغوی اخبره انه انت التمس صرفا ب 100 دینار چې د غوښتله صرفا یعنی د کرنسی هغه تبادله غوښتله به 100 دینار د سره سل دینار دی هغه سل دینار هغه د په صرافی باندې یعنی د تبل کرنسی په کار وا دراهم ته په کارو انه التمس صرفا د لټولی نورې پیسې په بیعه صرافۍ کې پیسې بدلول غوښتل بمئة دینار په سلو دینارونو باندې نو فدعانی طلحه ابن عبید الله نو ز طلحه ابن عبید الله اگر وبل لمه چې تراشه ځکه هغه به د صرافي کار کو نو فترا وزنا نو موږ په خپل منځ کې نرخو ک تراوزنا من په خپل منځ کې نرخو ک چې ښه زبدل سل دینار درکم ته مال سمره دراهم راکی دی تاغه خپل منځ کې نرخ کول دي نو من په خپل منځ کې نرخو ک حتا استرف مني تر دې چې هغه زمانہ اغسل دینارونه غیرانه واغستل ځنګل ته تلې د هغه زینا هغه ځکه حساب کتاب باغ سره او نو طلحه ابن عبید الله تو ویلی چې ټیک دا زما خزانچی چې راشي زما حساب کتاب هغه سره دی هغه به تعالی د دې په بدله کې هغه دراهم هغه بدل درکې اوس ګوره ریټ دوی خپل منځ کې متعین کړي دي او دا صرافی ده خو په صرافی کې اصل شی څه دی تفاضل پکې جایز دی چې یو طرف ته زتاله یو زر ډالر در کوم بل طرف ته تماله 3 لک روپۍ راکې نو زر او 3 لک منځ کې ډیر کافی فرق دی خو صرافی جایز ده ځکه جنسونه هغه بدل دي یو طرف ته پاکستانی روپۍ ده بل طرف ته ډالر دی یو طرف ته پاکستانی روپۍ ده بل طرف ته ین دی دارنګ د د سرو زرو او د سپینو زرو د دې منځ کې لکه د وزن فرق دی یو طرف ته یو توله سره دی او بل طرف ته 1500 تولی چاندی ده یعنی دومره فرق دی خو لیکن دا تفاضل دا پکې جایز دی چې دو مختلف جنسونه وي خو په دې کې نسیه ناروا ده نیټه پکې ناروا ده څنګه چې اوس ماغه مسله ویله خو لیکن په دې کې بیا دا ده چې د خلکو د ضرورت د وجه په سرو او سپینو کې اوس هم دغه حکم دی په سرو او سپینو کې به نیټه هغه ناروا وي بلکې یې کې به لاس په لاس باندې شرط وي ځکه د حدیث مطابق خو کم چې لکه نور عامه کرنسی ده نو یې کې د خلکو ضرورت ته قتل شوي دي نو هغه داوی فقها چې دا سمن عرفي ده په سمن عرفي کې خیر دی که ادهار او نسیه وشي نو هغه به جواز لري نو حتی استرف مني تر دې چې هغه زمانہ هغه دینارونه غیر نه واغستل فاخذ الذهب نو هغه واغستل غسر زر یقلبها فی یدی او غیر اړول اړول راړول په خپل لاس کې ثم قال او بیا دې دغه ته ویلي د مالک ابن اوستا چې حتی یاتی خازنی من الغابه تر دې چې زماغه خزانچی چې دین هغه د ځنګل نه راشي نو هغه به تاله د دې په بدله کې هغه دراهم هغه به درکړي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه اوریدل دا ټول د دې دوانو د خبرې فقال وی ویلی دی طلحه ابن عبید الله ته والله لا تفارقه قسم په الله چې ته بددنه نه جدا کیږي او یا دې بل ته ویلي د دنه به نه جدا کیږي حتا تاخذ منه یعنی مجلس په نه بدلې په دې کې دا لګه نیټه دام ناروا ده ته به ددنه نه جدا کیږي تر دې پوري چې ددنه په بدله کې ته هغه دراهم هغه تیوالي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الذهب بالذهب ربا سره په بدله د سرو کې ربا هغه سود دی ای کې خو به بالکل مساوات ضروری وی الا ها وها مگر لاس په لاس پانی او غنم په بدله د غنمو کې ریبن دا سود دی مگر لاس په لاس وربشې په بدله د وربشو کې مگر لاس په لاس کجوري په بدله د کجورو کې سود دی مګر لاس په لاس او هر چې لکه دا دوه مختلف جنسونه وي نو پدې کې خیر د تفاضل کمې به شي جایز دی خو لیکن په دې کې به دا نقد سودا کې او د دنه به تنو جدا کیږي حضرت عمر د دینه استدلال وکړ باب بیع الذهب بالذهب خرڅول د سرو زرو په بدله د سرو زرو کې نو اوس پدې کې مثلا عام تور باندې یو طرف ته یو سړی وي دا سره دي نو هغه سره زر هغه اټاره کېرټ وي بل طرف ته سره زر دي هغه چوبیس کېرټ دي نو یو سړی یو زرګر به دا نه کوي چې هه ته دا یوه نیمه توله دا سره زر دا واله دا اټاره کېرټ دي او بل طرف ته ماله یو توله چې دی نو هغه چوبیس کېرټ والا سره راکا ځکه د هغې هغه کوالټي هغه ښه ده نه نه په دې کې شریعت چې کوم جيت دی او ردي دی دواړه برابر کړي دي چې يو جنس وي نو په دې کې به وزن دا دواړه برابرواله دا به ضروري وي باب بيع الذهب بالذهب خرڅول د سرو زرو په بدله د سرو زرو کې حدثنا صدق ابن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر قال ابو بکر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء مخر سوي سر زر په بدله د سرو زرو کې مگر ک برابر برابر وي والفضه بالفضه سپینزر په بدله د سپینو زرو کې مگر که برابر برابر وي بې خرڅولی شي وبيع الذهب بالذهب والفضه بالخا او خرڅوي دي کې اوس هغه د صرافي معامله ده او خرڅوي سره زر په بدله د سپینو زرو کې دا جایز ده یو طرف ته بسر کم وي بل طرف ته بس پین زر زیات وي ځکه چې د قیمت فرق دی خو لیکن او خرڅوي سره زر په بدله د سپینو زرو کې لیکن شرط به پکې دا وي چې لاس په لاس پي په دې کې به نیټه ناروا وي ځکه که نیټه پکې ورکې نو بیا به پای کې ربا نسیئه هغه لازم راځي دا چې کوم لومبني صورتونه دي نو پای کې برابروالی دا ضروري دی که پای کې کمی به شی په وزن کې او نور بل فضل به لازم راځي او په دې بل صورت کې دی کې شریعت رب دا فضل کمی به شی اغیله اعتبار ورکړي دی هغه جایز ده خو په دې کې دا بل صورت دا بنارواوي که په دې کې یو سړی نیټه ورکي چې ها دا سره زر دا ته نن والا او سپین زر به مالا سبا را کې دا نشتا او خرڅوي سره زر په بدله د سپینو زرو کې لیکن شرط به پکې دا وي چې هغه به لاس په لاس وي نغد سودا وي او دارنګ خرڅوي سپین زر په بدله د سرو زرو کې کیف شیتم څنګه چې تاسو خوخوي یعنی په دې کې خیر دی دا صرافي دا جایز ده خو لیکن شرط په پکې دای چې هغه سودا هغه بنغدوي او لاس په لاس پوي صدا نور به ان شاء الله به وایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين